حدیبې ته راغلی دی وړاندې لاره بنده ده مسلمانانو خیمې والی دي او دا خو ټول ښکارجنو او دا د ښکار دا سیزونه نه دي د دوی په دې خیمو کې به ګرځېدل دا مرغي به د دوی په دې خیمو کې ګرځېدل په لاس هم رانیوی شو په نیزه هم وهلی شو دقه وخت کې الله حکم راولیږ چې مسلمانانو په حالت د احرام کې په محرم باندې چې دی ښکار کول دا حرام په حالت د احرام کې د محرم سړي د پاره ښکار کول دا حرام نو هغه دغه دی یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو ای ایمان والو لیبلونکم الله خامخا خامخا امتحان کوي په تاسو الله لیبلونکم الله خامخا خامخا امتحان کوي په تاسو باندې الله الله د باندې امتحان کوي خو څه داسې غټ کار باندې نه چې لاړ شي او پلاني کافر مړ کړي او پلاني قوم سره وجنګېږي نه بشیئن په یو معمولي شي بشیئن په یو معمولي شي من السید چې هغه ښکار دی اوس دښکار نه ځان منې کول دا څه دونه ګران نه دی دا معمولی دی بشیئن په یو معمولی شي من الصید د ښکار څنګه ښکار تنالوه چې رسیږي هغې ته ایدیکم لاسونه ستاسو ماوی په حدیبیه کې د مسلمانانو په خیمو دا د ښکار شین راننوتل دا مرغی او دا اوسه او دا خاص کر دا دغه وی ډیرو دا حمار وحش نه دی دا ځنګلي خره چې رسیږي هغې ته ایدیکم لاسونه ستاسو ورماحکم او نیزې ستاسو که په نیزې وهې نیزې ورته رسي که په لاسونې رانیسې په لاسونه هم ورته رسي الله ستاسو امتحان کوي په دې ښکارو ولې چې دنیا ته الله ښکاره کړي لیعلم الله د دې د پاره چې ښکاره کی الله دنیا ته من یخافه هغه څوک چې هغه یریږي د الله نه چې وګوره په دې قوم باندې الله ښکار منه که هغه دي ځانونه منې کړه لیعلم الله د دې دپاره چې ښکاره کي الله من یخافه هغه څوک چې هغه د الله نه یریږي خو څنګه تې یریږي بالغیب په غیبه نه الله لیدلی دی نه د الله عذابونه لیدلی دي نه جنت لیدلی دی خود صرف د الله په خبره باندې اعتماد کړی دی د دې وجې نه ښکار کول د محرم د پاره دا حرام فمن اعتده چا چې زیاتې وکړه بعد ذالک پس د دې نه محرم له ښکار حرام او د وکړو فله نشته د هغه دپاره عذاب علیم عذاب درناک د حج احرام هم دی یا د عمره احرام هم دی په حالت د احرام کې ښکار مه قتلوې لا تقتلو سیده تاسو مه قتلوئ ښکار و انتم حرم په داسې حال کې چې تاسو په احرام کې او که چا وکړو ومن قتله او چا چې قتل که دا ښکار منکم ستاسو نه متعمدا قصدن یو سړی دی په حالت د احرام کې قصدن ښکار یې مړ که ومن قتله چا چې قتل که ښکار منکم ستاسو نه متعمدا قصدن نو چې قصدن یې وکړو د قرآن نه خدا ثابته شو چې قصدن د ښکار وکړو نو په تا باندې تاوان دی پاتې شو که په ایره دی کړی په خطا دی کړی نو هغه د حدیث نه معلومیږي چې او په دې باندې هم دغه شته دی سزا فجزاء نو په ده باندې د بدله فجزاء نو په ده باندې د بدله مثل ما په شان د هغې قتله چې د قتل کړي وي من النعم د چارپیانو نه دا کم چارپی چې د قتل کړی دی په ده باندې د هغې بدله ده فجزاء نو په ده باندې بدله ده مثل ما په شان د هغې قتله چې د قتل کړي وي من النعم د هغه چارپیانو نه مثل تاسو هدایه کې ویلي مثل دوه قسمه دی یو مثل سوری دی چې د یو شي صورت د بل په مثلي یو د مثل معنوي قیمت قیمت د چا بوتل د مات کو د روح افزا اوس د دې یو مثل دا دی چې دقسې بوتل وله راوړي دا مثل سوري دی یو دا دی چې بوتل بل نه میلاویږي پیسې د هغې ورکې قیمت دی قیمت ته وایي مثل معنوي دلته مراد د مثل نه قیمت دی ښه نو فجزاء په ده به بدلی مثل ما پشان د هغې قتلا چې د قتل کړي وي من النعم د شارپیانو نه اوسی دې مړه کړه د دې اوسی به په تا قیمتي حمار وحشي دې قتل کو په دې باندې په تا باندې به د دې قیمتي یحکم به فیصله به کوي په دې مثل باندې زوا عدل دو کس د انصاف منکم ستاسونه دو کس براشي پوی خلک هلکه دا اوسه د مړه کړې ده په دې علاقه کې د اوسه قیمت څومره دی پنځه زره هلکه پنځه زره ورکه مثلا حماری وحشی دی قتل کو یره په دې علاقه کې د حماری وحشی قیمت څومره دی لس زره هلکه په تا لس زر روپۍ رالي دا پیسې به والي دا تاوان په دې به څه کوي که قرباني پې کېده قرباني دې پې والي دا قربانی به دی دلته نه حلالوي دا به بوزي حرم ته او په حرم کې به بیا دغه کی حلاله کی که چېرې داسې کوي چې قربانی پې نه علي غنم دې پې والي په دې پیسو او هر مسکین ته دې نیمه نیمه پیمانه غنم ورکي که دام نه کوي نو دا روجې دې ونیسي د روژو نیولو طریقه دا ده په دې پیسو باندې څو پیمانې غنم کیږي مثلا په دې پیسو پنځه پیمانې غنم کیږي پنځه پیمانې چې تاسو تقسیموئ په څو غریبانانو به تقسیموئ نیمه نیمه پیمانه فلسو نو د دې یو غریب په مقابله کې به یو روجه ونیسي نو په ده باندې به لس روجې راشي یحکم به فیصله به کوي په دې مثل او په دې قیمت زوا عدل دوه کسان خاوند انصاف منکم چې هغه ستاسو نه نو په دې پیسو به ما وي یا به قرباني والې هدین چې دا به قرباني وي د حرم او بالغ الکعبه او رسولی بشي کعبې ته مراد د کعبې نه دغه خانه کعبې کوټه نه ده مراد مراد د کعبې نه حرم دی حرم ته به بوځې او کفارتون یا به کفاره ورکی مثلا ته وایې زه قرباني نه علم هلته قربانۍ غټې مسلې دي ښه غنم پې واله هغه غنم بیا راواله نیمه نیمه پیمانه مسکین ته ورکه او کفارتون یا د په د باندې کفاره ا کفاره څه ده طعام مساکین چې هغه د خوراک د غریبانانو غنم پې واله نیمه نیمه پیمانه خوراک غنم ورکه او عدل ذالک یا په برابر د دې او عدل ذالک یا په برابر د دی سیامن روجه مثلا سونه غنم پی کیږي د نیمی نیمی پیمانه په مقابله کې یو یو روجه ونیسه ولی جرم دی کړی دی او د جرم سزا ورکول ګورې دا جایز دی ښه لیذوقه د دې دپاره چې دی اوسکي وبال امره سزا د خپل کار الکه په احرام کې تا ښکار کړی دی نو چې د دغه جرم جرمنې لکه سزا وسکې نو دوی ووی چې حضرت موږ خو به مخکې په حالت د احرام کې ښکارونه کول ابسي وی عفا الله معافي کړی د الله عما د هغې نه سلب چې کوم مخکې تیر شوي دي د حرامېدلو نه مخکې د تحریم نه مخکې چې کم تاسو په حالت د احرام کې کم ښکارونه کړي دي هغې تاسو ته معافي ده ومن عاده او څوک چې واپس شو حکم راغی چې په حالت د احرام کې ښکار کول منه او دی بیا هم کوي فینتقم الله منه بدله به والي الله د هغه نه والله الله پاک چې دی عزیز هغه غالب دی ذوانتقام خاوند د بدل اخیستو دی دا تاسو به ووایې او ویلې مو هم دي په حالت د احرام کې به هلکه ښکار قتلیم نه چاته به د ښکار دلالت هم نه کې چې لاړ شه پلاني ځای کې پروت دی او چاته به د ښکار اشاره هم نه کې که چاته دې اشاره وکړه چې منډه هغه دی او دې لاړه مړې که په تا باندې سزا ده چاته دې ښودنه وکړه چې منډه هلته دی او هغه ورغې قتل یې که په تا باندې سزا شته که ستاسو خیالي څه ملګري روانو په حالت د احرام کې یو ملګری ورسره احرام نو یو ځای کې دوی حماري وحشي ولیده نو چې ویې لیده نو ورته یې کتله دوی خو څه کولی شو نه نو بیا دې بل کس ولیده چې دې بل کس ولیده نو ده ورپسې منډه کړې وایي دا چابک راکړې نو که ستاسو خیال و چابک یې نه ورکو وایي دا نیزه راکړې دا نیزه یې نه ورکوله یادو د تاسو کو بارک الله فی عمرکم هلکه خدایم په خیر کې غټ امتحان کې ځکه یې چې الله د ډېر ښایسته ذهنونه درکړي دي او د دې ذهنونو نه دغه واخلې ښه فایده والې خوشحاله شو په دې موږ نه یاد ایري تاسو ته یادي بیا احل لکم حلال کړی شوی دی ستاسو دپاره د اوچ ښکار منه خو د دریاب ښکار ګورې دا جایز ښه چې توس په کشتی کې په بحري جز کې سفر کې او په لاره دا میانی روره میان رانیسه او پخوه احل لکم حلال کړی شوی دی ستاسو دپاره صید البحر ښکار د دریاب و طعامه او خوراک د هغې د دریاب ښکار او د دریاب خوراک سی هم دا میان متاعا لکم دپاره د فیدې ستاسو ولسیاره او دپاره د قافلې وحرم علیکم حرام کړی شوی دی په تاسو صید البر ښکار د وشي د وشي ښکار په تاسو باندې حرام دی ما دمتم حرما کمې پورې چې تاسو په احرام کې ما دمتم کمې پورې چې تاسو حرما په احرام کې او بیا تاسو ویلي وکنه چې وایزا حللتم فاستادو چې بیا د احرام نه وځئ بیا ښکار کوئ واتقوا الله الذي تاسو ویریږئ د هغې الله نه الیه تحشرون چې دغې الله ته به تاسو را جمع کولی شئ اکابر نه دي اکابر وی د دغه ځای دپاره خواري کوې ښه غمونه د دغه ځای دپاره کوې کامیاب هغه کس دی چې کم سړی دقه وخت کې الله ته ورشي او په خپل حساب کتاب کې کامیاب شي په دقه کامیاب دي دا نور هسې هغه خبرې دي واتقوا الله الذي تاسو ویریږئ د هغې الله نه الیه چې دغې الله ته به تحشرون تاسو را جمع کړی شئ هلکه تاسو چې لاړ شئ خانه کعبې ته نو ګورې دا خانه کعبه څه داسې معمولي ځای نه دی ښه او نه دا حرم داسې ځای دی او نه دا جومات څه داسې معمولي ځای دی ګورې هغه ډېر د قدر او د عزت ځای دی جعل الله الكعبة البيت الحرام ګرځولې د الله خانه کعبه ګرځولې د الله خانه کعبه البيت الحرام چې هغه کور د عزت دی دغه د عزت کوټه ده او د عزت کور دی الله دا خانه کعبه ګرځولې ده قیاما سبب د بقا للناس د خلکو چې کمې پورې خانه کعبه وي په دنیا به خلک آبادي قیامت به نه راځي کله چې د خانه کعبې بېکرامي شروع شوه او خانه کعبه ختمه شوه ورسره به دا خلک هم ختمیږي والشهر الحرام یا سبب د بقا د خلکو دا مطلب دی چې هر سړی په هر ځای کې پریشانه او بد امنه او سروالې او بروالې خو چې حرم ته راشي ده ته امن میلو شي والشهر الحرام او میاشتې د عزت دا د عزت میاشتې چې دا څلور میاشتې دي دا چې راشي نو دا سبب د بقا د خلکو دی بیا خلک ازاد شي څوک چاته څه وایي نه هغه دی ذوالقعده ذوالحجه محرم او یو دا چې بیا نن سبا شروع کیږي رجب والهدیه او قربانې د حرمو دام سبب د بقا د خلکو دی غونډه قافله به را روانه وي په یو قوم به راشي خو چې دوی سره د حرم یو قرباني وي خلک وایي ما ماما دا د حرم میلمانه دي د الله میلمانه دي دوی ته څه ما والقلائد او غاړکو والا د اوښان راشي او دوی ته هغه چیترې یا زړې سرمنې په غاړه کې پرتې وي او د حرم نشانې دي دا سبب د بقا د خلکو دی ذالک دا خبره لتعلمو د دې دپاره چې تاسو ته معلومه شي ان الله چې یقینا الله یعلم هغه عالم دی ما فی السماوات په هغه خبرو چې کم په اسمانونو کې دی و ما فی الارض او په هغه چې کم په ځمکه کې دی الله په دې تمامو خبرو علم دی چې دقه دغه کارونه تاسو له فایده ده دغه دغه کارونه تاسو له نقصان دی و ان الله یقینا الله بكل شیء علیم په هر څیز باندې خبر دی بیا مسله ده په دې بل هم ځان پوه کړي نو ډېر خوند به هم وکړي په ښکلې ښکلې خبرو خو هم ځان پوه که خو په دې هم ځان پوه کې خدای دې نه کي چې ګورې د الله په ګرفت کې خو رالی که نه نو د الله ګرفت ډېر سخت دی که د دنیا ګرفت یې والې هم سخت دی او که د آخرت عذاب یې والې هم ډېر سخت دی وعلمو پوه شئ اعلمو پوه شئ ان الله چې یقینا الله شدید العقاب هغه سخت عذاب ورکوونکی دی چې چاته عذاب ورکوي نو عذاب یې ډېر سخت دی خو که په چا باندې رحم کوي نو رحم یې بې اندازې دی و ان الله یقینا الله د خپلو مؤمنانو بندګانو دپاره غفور الرحیم هغه بخونکی او رحم کوونکی دی دې بد عملو به وي رسول الله ته چې ستا د ضد نه موږ دا کار کوو تا موږ خفه کوو وایي هلکه د رسول الله د ضد نه ولې کوې رسول الله سره خفه کوې ستاسو په بدعملۍ باندې رسول الله ته څه تاوان رسي هغه خو خپله یو ذمواري وه او هغه ذمواري د پوره کړه ما علی الرسول نشته دی د الله په پیغمبر باندې الا البلاغ مګر رسول د دین او هغه په ښکلې طریقې سره دین ورسو اوس تاسو څه کوئ والله یعلم الله علم دی ما تبدونه په هغې چې تاسو یې ښکاره کوئ که هغه د دین خبري او که مخالفې خبري و ما تکتمون او په هغې چې تاسو یې پټوئ بیا مسله ده اکل د خوراک مسله ده دوستانو کوشش کوئ چې خوراک هم حلالي د حرامو نه ځان ساتې دی حرامو ته مه پسخیږئ چې د پلانی دسې دي او پلانی دسې دي او پلانی دسې دي حلال لږ څیز د ډیر حرامو نه بهتر دی لا قلت ورته ووایه لا یستوي الخبیثو نه دی برابر ګنده ناپاک و طیب و پاک پاک او ناپاک نو ما وی که پاک او ناپاک نه اعمال والی هم صحیح ده پاک عمل د دین کار او ناپاک بدعات او غلط کارونه دا سره برابر نه دي ولو یا مال ولو اعجبک اگر که په تعجب کې اچوي تاله کثرت الخبیث ډیروالی د هغه ناپاک چه هوی پلانی سړي څومره راجمع کړې هغه څنګه بنګله جوړه کړه هغه څومره موټرې دغه کړې هلکه آخري انجام یې سر دی درد دی ښه درد سر دی فت نو چې په دې خبره پوه شوې نو فتقو الله د الله نه ویریږې د الله د احکامو پابندي وکې یا اولی الالباب ای خاوندانو د خالص عقلونو الباب جمع د لب ده عقل خالص ته وایي او دا سله لعلکم تفلحون د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین دعا وکړه یا الله ته زموږ رضا شي یا الله خپل رحم په موږ باندې وکړي ربه ته زمونږ د حالات اصلاح وکړي ربه زمونږ عقیده هم درسته کړي ربه زمونږ اعمال هم درست کړي ربه زمونږ معاملات هم درست کړي ربه زمونږ اخلاق درست کړي ربه زمونږ اخلاق درست کړي ربه زمونږ اخلاق درست کړي ربه خپل توفیق زمونږ سره شامل حال کړي د خپل لوی کتاب صحیح پوهه زمونږ نصیب وګرځي د خپل خوږ پیغمبر علیه السلام د حدیثو پوهه راته راکړي خاص کر دا کوم کتاب هم شروع کړی دی ربه د دې پوهه مونږ ته راکړي ربه د حدیث او د قرآن خیر او برکت مونږ له دنیا کې هم راکړي په قبر کې هم راکړي په ورځ د